چې دا امت به شهادت کوي په خانو متونه باندې قوم نو علی السلام اده قوم جګړه به قوم به بیان کړل نه ده بیان کړی نو علی السلام وای ما بیان کړی دا امت برا پاتې او شهادت به کوي چې جی نو علی السلام خپل واس کړی خو دوی نو منلې وی دوی هغه وخت موجود نو چې تا قران کې الله ویلو چې نو علی السلام نه نیم سو کال بیان کړی نو دا امت به شهادت کوي دغه پیغمبر چې موجود وي نو نگرانی کوله فلما توفیتنی كنت انت رقیب علیهم خبر واضح ده لیکن بیا هم نه مانی و زړه راخلا شاید دې ته وای حاضر ناظر ته وای زړه راخلا لیکن د مخ کې آیت به معنا ته وکی کنه حاضر ناظر لتكونوا شهداء على الناس تاسو حاضر ناظر شئ په خلقو او پیغمبر حاضر ناظر شي په تاسو بیا ته وای حاضر وي اوري زه پټي کوم ته خود د جمعات کې وي اوري قران کې درو چریږي نه سم خبرو کو لتكونوا شهداء على الناس شی بتاسو بیان کون کی په خلق باندې لیکن کله چې د ویني ضرورت راشي نو پته بولږي کنه چې درو غم او خادي چې راشي نه بیا پته لګي د موحد ده کنه دی دی ویره دا خبره ټیک ده سنت خو اغه اوس خپکیږي پښوی اوري دی بس دا د کور نه مجبور ای دی هر وخت ته کامل نه کنه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها مونږ نو ګرځول قبله قبله چې ته وی باغی باندې الا لنعلم مگر دې لپاره چې مونږ سرګن کو نعلم چې مونږ پوه شو نه الله ته پته نه ده نعلم معنا نظر چې مونږ سرګن کو څوک یې تابعداري د پیغمبر څوک دې چاوړي په خپل پند باندې څوک د پیغمبر تابعداري کوي غم او خادي الله راولي چې سرګندې ځان ته موحد موحد وي اوس غم راغلی او طریقه د پیغمبر نه و پکې اجاړم پښوی لړمی پکې پخېدو اوري شمه پکې کېدو او سلوختی پکې کېدو او جړاګانې کېدې په زور او یې زکلک موحدی ما ته د موحدی په غم کې نه دی د پیغمبر طریقه په سنتو کې نه دی په خاله کې نه دی اي ځان ته موحد وای دا خو رب العزت څرګند دی چې کاچاو د پاخه پته ولګی دا چې چاڼي کې راځي او چاڼي کې راځي دې لپاره چې موږ څرګند کو څوک کوي تابعداري د پیغمبر څوک دې چاوړي په خپل پوندا وان کان الله کبیرتان اگر کې دا ګرانه تابعداري د پیغمبر پیغمبر تابعداري ډېر ګران کړه هر چا خبري ګوري نه سړی به یغ به خبري کې وګوره کنه سم کوندا واچ خخ کړه خبري سم کو دا خبري به کوي پتہ وای زټیک دنو اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تازه کول دي ځکه حدیث کې راځي یو سنت چا تازه کړ د پیغمبر نو د سلو شهیدانو اجر به الله ورکړي سلو شهیدانو نو دا خو د برداشت کول غواړي کړه خلق به خبرې کوي خو پروا مه ساته مد نظر تو مرضی جانا نه چاهیه مد نظر استا خدای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ویلی هغه څه به کوم خلق سره تاسو کار دي څوک خپل کار به کوي وان کان لکبیرتان اگر کې د ډېر ګرانه تابعداري د پیغمبر الا للذین هد الله مگر پا خلقو چې توفیق ورکړي الله الله چې چاله توفیق ورکړي پروانه ساتي او خدا وای ټول دنیا دې خپای ولایت ولایت کا ترزی اے په های افسوس کترانو خوشاله ای ولا عالمین خراب ټول دنیا خپای کیږي نو خپه دي خو چې الله الله دې خپه کیږي نه د الله پیغمبر دې ناراضي کیږي نه وما كان الله ليضيع ايمانكم والسؤال دا شپار رسولس میاش مزونه جو ځای شو نه نه نه د الله چې نه ځای کوي دا رنګ ته ته وای په خاطر د خیراتونو کول ټول ځای شو وای نه ما ته پته نه و ما وی ثواب دغه دی استادان وی ما د الله رضا لپاره کړی مال بل راکې اجر آیت لګ مشکل دی وجه د اشکال دا بعض مفسرین معنا دا کوي یقینا مونږه لیدل اړول د مخ استا اسمان طرف ته دوړ معنی کوم استا خو خلا عام مفسرین چې معنا کوي نه دا کوي یقینا مونږه لیدل اړول د مخ استا فی السماء اسمان طرف ته یعنی څه مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ به برابر کو چې کله را باندې وحی شي چې بیت المقدس نه زما تحویل شي بیت الله طرف ته نو الله فرمایل مونږ لیدل اړول د مخ استا اسمان طرف ته او د دې معنی تایید او حدیث د بخاری کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته لاړ نو برابر به کته لیکن په دې معنی بل اشکال دی هغه دا یو دا تقلب باب تفاعل دی باب تفاعل کې معنی د استراب راځي د پریشانی تقلب الحیت فی الرمضاء مار چې دی په شګو کې لوت پت مسترب شو نو تقلب کې معنی د پریشانی راځي دیم دا چې دا فی السما دا خامخاته په معنی د اله سما سره بکې نو ټیک د حرف جر دیو بل په ځای کې مستعمليږي خو بلا ضرورت څه ضرورت دی دوا دریم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله خوغه وا نو بیا دا ترزاها مضارع ولې ویلې اخو رضی تا مونږ بوارو تعالی را قبلی تا چې ستا خوخه دا ماضی به ذکر کړو دلته هو ترزاها مضارع آینده به په خوشاله شي اوس ولې خپای خرسته به خوشاله شي درې او بل دا چې د یو سړی یو شی خوخوي ناغه یو ځل ویل کافی هغه ته بیا بیا ویل تاجه نشته نو پریشان کیږه ما فلنولینک قبلة ترضا وا بڑو مونږ تعالی را هغه قبله ته چې تبا آینده خوشاله شي مطلب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان او پدې خبره چې زبا مخ کوم بیت الله ته قبله ابراهیمی ته نو دغه يهودو بیا اعتراض کوي وګوره شپارلس مې چې زمون قبله طرف ته مزو کړو زمخه واړو لا دا خو سیاسي چالتا چیل کړو دا تا چلو کړو موږ سره نو اشکال بو کی اعتراض بو کی نبی اسلام پریشانو داغی د دې سوال نه پریشانو نو الله فرمایل تنګي ګما تا بزو اړم هغه قبلي ته چې ته باندې خوشاله شي اړم هغه قبلي ته چې ته باندې خوشاله شي چې ته باندې خوشاله شي فلن ولي انك قبلتان ترضاها تب خوشاله شي باقی پاش حدیث کې راځي نو حدیث بالکل صحیح دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اول چې کله مدینه منوره ته لاړ نو ډیر پریشانو برابر به قتل چې کله امر وشي لیکن کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ ولس میاشتې الفت بیت المقدس سره پیدا شو نو بیا پریشان پدیو چې مخ کا قبله ته کوم نو دې بشکار وکي نبی حسین نو کلی تراجن مسترب وي پریشان وي لیکن کله چې الفت هغه سر پیدا شي نو بیا خوشاله نو د نبی اسلام الفت پیدا شي او بیت المقدس سره دوړ معنی ما وکړي اوس کته وای دا دی شیخ رحم الله کړي مخکې عام مفسرین معنا کوي نو دی وجنه هغه کوم نو بیا د دې پنځو اشکالات حل بمراو باسي خاوري چې په حال نه پويږي نو خبره ده چې دا معنا ډیره بهتره ده د سیاق سبات سبات او نظم د آیت سره ډیر مناسبه ده او چې ستا خوغه ده چې څه کوي نو ستا کوم یو خوغه یاغو کا خو موږ ته دا معنا ډیره بهتره ښکاری پس واړه مخ خپل طرف د مسجد حرام ته او چرته چې تاسو نو واړوي خپل مخونه طرف د مسجد حرام ته الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره قد نرى تقلب وجهك في السماء دو معنی وشوي نو التمز کوي نو اصابت العين شرط دی عین کعبه تبا مخ کوي کله کله دا ډیره سخته غلطي ویلته حرم کې ولاړی او مزي کیږي نه ځکه هغه کوټنۍ ته چې کله د سړی مخ برابر نه وي لکه خاص کر غلطي په باب صفای کې سړی ولاړ وي او نو درېږي نو مخامخ دیوال ته درېږي داسې مخ داسې دی کعبه شریفه پاتې کیږي داسې مز کې لکه دا کعبه ده دلته سړی ولاړ دی نو چې د مخ داسې نه وي نو دې داسې ولاړ د مز اپلو شو نو اصابت العين التشرد دی عین کعبه تبا مخ کوي اکو کعبه ته مخ نکړو نو مزړو کیږي نه الته چوسیږي حرم کې او که دی ملکونه کې وی نو بیا اصابت عین شرط نه دی هغه طرف ته مذکول غواړي یعنی وړي ا د جمی کې نور د ډوبېدو دغه طرف دی بس مونږه عین کعبه ته مخ کول نشي زمونږ امکان نشته نو دی وجنا اصابت العين اشتلنا شطر قران وای هغه طرف ته مزو کوي نو دی طرف ته مذکور یعنی د وړي او د جمی د نور د ډوبېدو طرفونه د دې مز کې موز کولو لکه داسې طریقه وشي شر چغمینی باب رابی کې ذکر کړي چې دا اته سلوي خو ډګرې شي نو دا اته سلويخو نو دې دا سلی رش دی ګرو پوری اته سلويخ ډیګری دا فیصله ده نو چې سلی سلی رش دی ګرو پوری مایل وی نو دا مز د سړی کیږي دغه سفر نه پریوزي او حدیث کې مرادی ما بین المشرق والمغرب قبلتون حدیث کې راځي مدینه والو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مشرق او مغرب مز کې قبله ده نعین اصابت العین نه ده شرط کړي او دی وجنا ابن رجب حنبلی دا اتم صدای مشهور عالم دی هغه ذکر کوي چې کوم لری بلاد دی ناغي محرابونه چې څنګه جوړ شي د جماعتونو هغه چې نوې جماعت جوړ نه هغه جماعت محرابونه برابر جوړ کړي دا ضروری نه ده چې اوس کتب نما را واخلي من په دې آلات رسیو باندې مکلف نه یو چې کتب رما نما را واخلي یرا قبله ټیک نه ده د پاکستان نو لوګونه به څوک کو ګدريږي او څوک جماعت یې جوړو نو ځ خپل قبله برابرو دې ته ضرورت نشته ابن رجب حنبلی ذکر کوي ربما ادى الى اسات ذنب محارب المسلمین د سړي بدګماني براشي چې مسلمانانو دا محرابونه جو ټیک نه دي اوس پر مزونه غلط شي دي اوس ورګه زه جماعت جوړوم چې خپل محراب برابروم د دې زور نشته ځکه موږ مکلف عین اصابت بنیو نه بلکې دې طرف بنیو الله وای فولی وجهک شطر المسجد الحرام دې طرف ته ویل دي عین کعبه خو نه ویل چې ثابت العين شي واړوي خپل ما واړو خپل ما خو طرف د مسجد حرام ته او واړوي خپل اچاز د جې تاسو واړوي خپل مخونه طرف د مسجد حرام ته او یقینا کسان چې ورکړ شو یا د کتاب نو دوی پویږي یقینا پیغمبر د حق تحویل د حق قران د حق د دې طرف د طرفه او نره الله نا خبر دا شي نه چې دوی کوي کتارا تل لکړه کسان ته چې ورکړ شو هغه دی کتاب فاریونه خساره ما تبعو قبلتاک نو دوی تابعداري نه کوي استاد قبلي دوی استاد قبلي تبع نه کوي وما انت بتابعن قبلتا قبلتهم او نه ته تابعدار د دې د قبلي وما بعضهم بتاب قبلة بعض او ندی بعض دوی تابیداری کون کی قبلی دا بعضو دو دی اخپل قبله دیو بل نرسی سوک یو طرف دو بلار دیو سوک بل طرف تا دا صحابینو دی یهود قبله کل یوزایو دو دیو بل تابیدی دی نستابز تابیدی ولکل اهل ملت هر ملت والا او د پارا وجاتون یو طرف ده لکل اهل ملت من سائر الملل وجاتون هو مولیها چاغ کو مخ مخ کون کې دي هغه طرف ته او کوم ځای نه چې وتلې ته نو واړوه خپل مخ طرف د مسجد حرام ته یقینا دا د حق استاد رب د طرفه او نه د الله نا خبره دا غشینه چې تاسو کوی ترغیب الله ورکړو دوی ته بالخير نه د الله نا خبره دا غشینه تاسو کوی تاسو عمل کوی الله نا خبره نه دی الله بدلای وزر کی یا زجر تحذير دی ان دی الله نه خبر ده شنه چې تاسو کوی مخالفتونه کوي او کوم ځنه چوته لته نواړو خپل ماخه طرف د مسجد حرام ته او چرته چې تاسو نواړو خپل مخونه طرف د مسجد حرام ته دریم جواب تفصیلی فعلنا ذالک دا تحویل موږ کړو د دې لپاره چې په پخانو کتابونو کې دا خبره لیکل شوې و آخري پیغمبر به تحویل کوي څو وخت مز بکای بیت المقدس ته بیا به مخ اړي بیت الله طرف ته نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم تحویل نه کوله بیا به اعتراض نه کوله آخري پیغمبر نه خدا چې تحویل کوي ته څنګه آخري پیغمبر شوی چې تا تحویل نه کړي نو رب العزت دا هغه غبانه ختمه کړه نو چې تحویل هم وکړو او بیا بعضی ظالمان نه مانی اعتراض کوي نو یرمو کو د الله دین بیان کړه تحویل لالا کون للناس فعلنا ذالک دا تحویل موږ کړو د قبله د پاره چونه شي د پاره خلقو پتا سبانی بارنا سبا بیا حجت در باندې جوړ نکی چې اخري پیغمبر خو تحویل کوله د تحویل ولی ونکړو دا باندې ختم شوا مگر کسان چې ظلم کړي دوی نه چې استدلال کوي په دلایل باطل او سره نو فلا تخشوهم واخشوني نو مې یریږي اینا او یریږي زمانہ پورا بکم خپل نعمت پتا زبان دي په تاسو باندې خپل نعمت په پوره کولو سره لکه څنګه چې پیغمبر مې راولېګا پیغمبر مې ولېګو نو نعمت به در باندې پوره نکړو یا تهتدون سره لګي تهتدون هدایتان کما ارسلنا فیکم رسولا منکم هدایت به مم هدایت لکه څنګه چې موږ لیکلو پیغمبر پتا سو کې یا روز تفذکرونی سره لګي یاد کئ مارا زب یاد کم تاسو لاره لکه څنګه چې ما یاد کړی ای په لګولو د پیغمبر پیغمبر چې میراولېګا لکه څنګه چې موږ راولې ګل په تاسو کې پیغمبر استاسو د جنس نه او بلولې په تاسو باندې څنګه آیاتونه او پاک بګی تاسو لاره او شکر واسه زما نا شکری مو کوئی زما نه و ایمان والو کلک شي په کول د صبر کلک شي په کول د موزه مز او دس باندې ځان کلک کوي مز او صبر باندې او قران کریم کې څلور نیمه شری ځای د صبر ذکر دی څلور نیمه شری ځای کلک شي په کول د صبر او په کول د موزه صبر اختیاري لکه دا روزه ده عقل شرف جماعت سره پالو کړ سره د اختیار او قران ته نازلو صبر اختیاري او دارنګ صبر غیر اختیاري سوزونه کې وز دې نه رسی بیماری شو بل تکلیف دی نو وز دې نه رسی صبر وکړه اوس یو سوال دا راځي د دې شهدا او متعلق الله دا فرمایي خدا انبیاء او متعلق چې آیت شته چالت ویلي چې انبیاء او متعلق د مړي ګمان مو کوي نشته بلکې د انبیاء او متعلق وایي انک میتون و انهم میتون ته مړې دن کې او دوی دې مړې دن کې نبی علیہ السلام تعالی فرمای افایم ما تاو قتلا انقلبتم علی عقابکم کوفات شي پیغمبر یا وجل شي نو تاسو به اوړی په خپل پوند باندې الته دا وای نو د شهیدانو مرتبه د انبیانو لوی ده یو دا خبره دویم یو اشکال دویم اشکال دی دو آیتونو کې آل عمران او بقره کې الله وایي مړی ورته ونه وایي لیکن سورۃ النحل کې الله فرمایي اموات غیر احیا مړی دی ژوندۍ نه دی درې مشکال یو سړی مړ شي داغه بدن زره زره شي سات نو واته ده او خزه پاتې شو نو خزه ته مونږ کونډه وو نکاح کې بل ته جایز کیږي میراث تقسیمیږي نو چې مړ نه ونه څه بوز بیا دا کونډه ولی شو میراث ولی تقسیم شو ژوندې دې بیا په قبر کې خخ ولی کړو دا څه مسله ده زین ته دا خبر راځي نه دا درې شکالات دي اول د شکال حل ز په قلار قلار کوم انبیاء متعلق دا سنه دی ویلي شهدا متعلق دا څه ویلي دی اصل کې وجه دا نه ده وصل وجه دا ده تیزوالی د جهاد ده دا د بدر او حد کې نازل شوی آیتونه دي احد کې څه صحابه شهیدان شو بدر کې شهیدان شو نو صحابه باندې ډېر تکلیف ورسید و موږ نه فلانه فلانه مړ شو فلانه فلانه مړ شو فلانه فلانه مړ شو الله وې زسره ژوند دي هغه ژوند دي ژوند دي ځای کار د جهاد جاری ساتي تحزیز د پاره تعزیز تیزوار دی مجاہدین دویم خبره چې سورۃ النحل کې الله وای ژوندۍ دي مړ دي او دلته ژوندۍ دي تعارض شو نو تعارض علی چې تعارض وحدت زمانم غواړي وحدت مکانم غواړي یو مکان یو وخت زید ولاړ دی مازیګر سلور بجې په دې جمعات کې ولاړ نه دی مازیګر سلور بجې په دې جمعات کې اوس په دې دوه خبرو کې تعارض دی په سلور بجې جمعات کې ولاړ نه دی دو بجې په جمعات کې ولاړ دی دا تعارض نه دو بجې ولاړ سلور بجې ونی ولاړ جماعت کې ولاړ نه دی او په دکان کې ولاړ دی مکان جدا شوی دی تعارض نشته مکان کې به ولاړ دی دلته بلی ولاړ نو تعارض کې اته شرطونه دي وحدت المکان هم شرط دی نو سورۃ النحل کې جوای اموات غیر احیا مړ دی د دنیا په جن مړ دي دنیا په لحاظ سره مړ دي او دلته الله وای جون دي دي نو جنت کې دي جون دي نو خبره ختم شوه اړو تعارض نشته دنیا په لحاظ سره مړو او هغه لحاظ سره سړي جون دي اړو اشکال نشته تعارض هم نشته آیتونو کې بل احیاون اوس د کده دی حال ګوري زدا خبرې څه کوو راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکاو سره آیت حل وګوره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل حدیث څه تفسیر کړي نو حدیث کې راځي یو صحابي شهید شوی دی حارثه رضی الله عنه په بخاری کې راځي دویم جلد 1500 سلور او اشپیتم صفحه کې حارثه شهید شو نو د حارثه مور رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد عرفت منزلت حارسه مني تا ز خپه ده چې زه په حارسه باندې څوره مينوم او دا یقیني خبره ده هر مور په بچی باندې ډېر مینه وي زما ډېر مینه و او زما زوی شهید شوی په بدر کې فَيَكُو فِي الْجَنَّةِ اصبروا واحتسبوا که زما زوی په جنت کې وي نو زه صبر کوم او ثواب در رب عزت نه طلب کوم او که جنت کې نه وي نو بیا برته وایا زه سو کوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای جنتون خو ګوره دانی دي جنتون خو ډیر دي لیکن وانه فی جنت الفردوس استاذ وی حارثه چې شهید شوی هغه دې په جنت الفردوس کې اوس کوم ځای کې دې شهید ژوند دې جنت الفردوس کې خبر ختم شوه ژوند دې دیالته دانګي ابو داوود اول جلد 200 300 یو صلیختمه صفحه کې راځي دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لما اصيب اخوانكم بحد نبی اسلام فرمای کله چې تاسو رونه شهیدان شو په احد کې جعل الله ارواحهم فی جوف تیرین خضرین وی ګرځو الله داغي ارواح لرا د شنو مرغانو په ججورو کې نو زن کې اشکال راځي مرغان خود انسانان نغوره نه دي مرغان څنګه شو نه دا په اعتبار د تیرانیت دی الوتو کې ده الوتو کې دا مزی واغستی فلما وجد طیب ما کریم و مشربیم و مقینیم کله چاغی دغه خپل بهتر خوراکونه محسوس کړو او بهتر سکاکونه محسوس کړو او خسته آرام ارسه ولیدو ناغي وی زمون پیغام ورسې زمون رونو ته چې مونږ ګوره ژوندۍ او په جنت کې څوک شته چې زمونږ دا پیغام ورسې نو الله فرمایلی استاس دا پیغام به زه ورسوم استاس دا پیغام به زه ورسوم نو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رب العزت سورۃ آل عمران آیتونه راوړي ولا يحسبن الذين ګمان مکوئی کوم خلق چې شهیدان شوی دي بس هغه عباس مړ دي هغه ګوره جنت کې احیاء اون جنت کې ژوند دي نو موږ ژوند دي په جنت کې ادي وینا ژوند دي دلته اوري راځي ما خام چې شنو دلته راځي په بلو نازي هاري وظیفه وای زر زر ور کوي نو چې نور په بلو تراځي نه دنه اشکارې دی را بار کی کړه دا جوړ ګران کارو چې دل تراتل په بلو ناسي زرا کوزیدل نه چې اشکارې به بار کړو و انصاف دارا چې د ناکار سړی روح زی سجین ته او د نیک زی روح علین ته نو چې سجین تلار د پاکستان د جیل نه څوک نشه را خلاصې دي نو د الله د جیل نه څنګه را خلاص شو او کعلین تلار ناغه جنتونه پری دی د انبیاء او د صلحاء او د شهدا او د صالحینو ملګرتیا او دې ډیران له څوک راځي لیکن صاف وکاته مونږ د شهدا او ته جوندي وو په برزخ کې او دنیا جون په لحاظ سره مړو وو خزه پاتې شوی و هغه کونډ شو بل د په نکاح کې جای شو میراث تقسیم شو نو ژوندۍ دی په جنت کې اوس ګوره د شهدا شهدا او بیزتی کوي نو موږ وو جنت کې دي ژوندۍ دي الته دي خوراکونه ملاويږي خسته په موضوع کې دي دا غي تعلق د دنیا سره ختم شوی دا اوس آیت حل شو اوس کته بیا نه مانی رستا خوغله پښوی شیخ القران رحمت الله علیه یوزل یملا وی ما بو زیدل زور سره خبر کوم نو ویګار کې راوست وی ته د شهیدان متعلق څه وای نو ما شهیدان متعلق شهیدان و ته ته شهیدان وای زه ته شهیدان و نه نه چې د خدای په لار کې چې مړ شي ناغه ته څه وای نو ما یې ته ورته مړ وای زه ورته مړ وام نو نه چې د خدای په لار کې چې وجل شي نو ورته بس وجل شي وام نو کته وای مړ نو زه ورته مړ وام او کته وای وجل شي نو زه ورته وجل شي وام اوري پس سره دا استا دین دی یو سره مړ شي مړ نه دی نو چې مړ نه نه تا خخ کړي ولې دی را بارې کګره نو دا خزه ته بیا کونډه ولې وای دا میراث په څه تقسیمه و د دنیا جون په لحاظ سره غي مړ دي عقبا جون په لحاظ سره الته جون دي دي بس سم خبره ده از دې وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه کړي اوس معنا دا آیت ده ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات امو تاسو هغه چاته چې وجل شو پلار د الله کې امواتون عباس مړه هغه عباس مړه نه دی بل احیا اون بلکې هغه دی تر او تازه ژوندۍ دي تر او تازه دی په جنت کې یا ماوردی معنی کوي بنقطاع ذکر عند الله بلکې هغه ژوندې دي بل احیا اون هغه تر تازه دي ژوندې دي تاریخ دا غي نوم یاد کړی دی شاه اسماعیل شهید رحم الله یادېږي مولانا خان باچا شهید رحم الله یادېږي شهید اذان الله دې رحمتونه ولېږي په ټولو شهدا باندې کفار سره جنگیدلی دي ولکن لا تشورون لیکن تاسو نه پوهیږئ خدا غجون کیفیت څنګه ده نو الله فرمایي د دې جون کیفیت متعلق تاسو شعور هم نشته ناغه کیفیت نه مونږ نه خبر وبشر الصابرین زیر ورکا صبرګر لره په جهاد بن نصر زیر ورکا صبرګر لره په جهاد الله به تاسو امدادو کې و مجاهدینو د امریکای د بل کلنټن د زنای خلاف را پاسدل یی نو یری ریما الله به تاسو امدادو کې الله به امداد کوي چې روزه هم ده قران هم وایي بیا تراویح هم کوي ډیر طاعت کوي نو زیر ورکا بل جزاء الله بدل ډیر لوی جزاء ورکي وي ډیر بدره بدر کوي چې کور نه راځي د پاره د قران روزه پخله خپل ضروری کارونه بند دکان د ګډې د خاص کر مازیګر وخت کې خلک ټول لیوري پښوی را خلاص نو په کوړه د یورو پای کې نو په لس روپۍ اخلي اوري وی دکان ګرم دی سیزن ګرم دی ګډ ډیر ده لیکن تاسو دا ګټونه کړو قران ته کې نهسته او بیا حتی مرکز تزی او بیا دل درازی ماشاءالله شپې بیا ناشې تراویح کوي اسوک معذور هم زی او بیا هم هغه د خدمت کوي د الله د دین کړهو کوي وبشر الصابرین علی الطاعه او زیر ورکا صبرګر لره په طاعت بالجزاء الله بدل ډېر لوی جزاء درکړي لوی بدل به الله درکړي چې یو طرف ته ډیوټي ده ابل طرف ته قران ته نازي روزه مات ته کله رسیدلی او کله نه رسیدلی الله بدل عوض درکې وبشر الصابرین علی الطاعه بالجزاء دریم معنا وبشر الصابرین او زیر ورکا صبرګرو لاره علی المصائب چې صبر کړي په مصیبتونو مصیبتونه پر راغلي دي خو صبر کړي نو زیر ورکا بثواب الله بدل ډېر لوی ثواب درکړي ماوردی معنا کوي دا درې وړ معنی ماوردی کړی وبشر الصابرین علی الجهاد بالنصر مجاهدینو الله امداد روان دی غم مو کو الله به کافر مشرک تبا کوي پروا مساته و صبرګرو پتاعت باندې چې روزه ده قران دې تراویح دې ذکر اذکار او کور پر خوله دې راخلاصي الله بدل جزاء خیر درکوي وبشر الصابرین علی المصائب زیر ورکا هغه صبرګرو لاره مصیبتونه پر راغلي دي خو کلک دي بثواب الله بدل ډېر لوی ثواب درکړي الذين اذا صابتهم مصیبتون هغه کسان کله چې ورسېږي دوی ته مصیبت مصیبت ورسېږي حدیث کې راځي چې چا حدیث کې راځي چې د سترګو جړه چې د اوخ کې راځي د انسان د سترګو نه او د زړه خفقان چې کله د انسان زړه کې راځي په وخت د مصیبت کې نو دا عفو ده دا عفو ده د دې معافي ده